فخر په دې باندې نه کوم دا د حدیث یو ټوکړه می ویلا ترمذی کې دا روایت دی ولله ما فی السماوات خاص الله لرا اچ پس مانونو کې اچ پس مکه وکال الله بكل شيء محيطا چې نور کوي تاسو دی وتا ما کوتب لهن هغه مہر چې مقرر کړی شوی دی دا وی د پاره حضرت عائشہ تفسیر هم داسې وکنه ما تاسو ته ویلی والتا څنګه وروره چې یتیمی مال او جمال بدل ونه کا نو نکاح به ور سره وکړو د نکاح مینه به کوله فرست به ورله مہر نه ورکاو الله چې صلح وکینو ډیره بخی او ای معلومه دا شو چې خبره ده دا چې دی خپل کورنۍ کې جوړ شي نه داجی خبر کی نه به خبر کی ونو نه خپل کورای خبر کی نو نه پرور خبر کی نو نه پلار خبر کی بس لدیو د کورنۍ جوړو شنو ډیره بخی ډیره بخی او حاضر کړی شوی دی نفسونو ته خیرسا او کتا سنی کی کوي د یو بل سره تقوا کوي او تقوا کوي ځان ساتي د اختلافاتونو نو یقینا الله پاک تاسو عمل کوي خبردار دی ولن تستطيعوا او چر طاقت نشلرله انت دلو چې انصاف کوي پمیز د زنانو کې په محبت طبعی سره دا تنویر دے تفسیرہ دا پدریم آیات باندې طاقت نشه لرلې چې عدل وکي په میان د ډېرو زنانو کې په محبت طبيعي سره یعنی عدل تام نشه کوله کامل محبت کامل عدل نشه کوله په اقوالو کې په افعالو کې په محبت تبعی کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نمبر د خپل بیبیانو په مینس کې کاو نبی او اللهم هاذا قسمی الله دا زما تقسیم دی پاره کې چې زې مالک یې مرابا فلا تواخذنی بما لا املک الله په هغه مې منسا چې زې مالک رحم زما د زړګي محبت خو خامخا یو طرف ته نو که یو طرف ته نو پاګې باندې ما من سره با مسند احمد کې دا روایت د 164 صفحه او څلورم شپږم جلد کې فلا فلا تميلو كل الميل میلان بنکوي پورا میلانی ویتا الله نو طلاق ورته چول شرم کاری او خزه د پلار په کور کې همیشه بندي وانه یا خزه د خپل یو بچی سره همیشه بندي وانه چا چې دا کارو کو یو طرف ته ملانو نو پر ورځ د قیامت با جعفر ابن محمد ته یو سړی راغی د خپل غریبۍ شکایت وکوي پمه سمن لګي سرو تلاس کوم نو هغه سپین کیږي هغه نکاح وکا هغه نکاح وکاو ویل بیا څو عمر پس راغی جی اس ونشو هغه دا خزه طلاق کا نو چارته چې حضرت دا څنګه خبره ده هغه رب ذل جلال فرمایلو چې نکاح وکي الله وتا سو غنیان کی نمایه ده خلچ په نکاح ونه شنو بیا د دې یا تمایسته وای تفرقا ک جدا شنو الله به غنیان کی جدا شنو الله به غنیان کی د خپل فضلنا دریم ځل د کار سازي کتا سو تقوا اونسه تقوا اختیار کین ولله ایشا یذهبکم کچر تعالی او غاړي نو بو بزی تاسو ایوه الناس خلقو ویات بیا اخرین دا بولی الله نور خلقا پر کی تخفیف دنیوی من کانی اور یذ ثواب الدنیا څوک چې غواړي په خپل عمل بدله د دنیا نو الله سره بدله د دنیا او د آخرت دا وکان الله او د الله اوریدون کې لیدون کې د کې ترغیب او آخرت ته الله سره ثواب د دنیا او د آخرت ده نو واځه ته د الله نه دنیا مغواړه آخرت مغواړه ځان گواهی وې د ځان گواهی سمانه ده یعنی اقرار په خپل ځان باندې کله انسان په ځان اقرار وکي چې او داسې ما کړی الله ولو علی انفسکم او الوالدین اگر کا گواہی په پیدا دا باندې یو ځل د چلو شو یو دوه کسان په پیسو کې اختلاف چرته مری کې کارې کړو کمزای کې اختلاف راغلو اتل زره روپیو کې څه د خبره وا سرانه یې را شو شکلا غرالل بس دا غوې دوانو خو سخته بکېړه وا اغه نه منلې اغه ویل زما درتشته اغه نه منلې اغه ویل زما درتشته کیسه قطاره وا ډیره سخته ایا سړی ویل چې د یو بچی مو په وخت کې خواغه خامه خابه واست پلار طرفداري کوي شان ربانی ته ګورا پدې کې بچی راغې ولې به گواہی پټوم اویل والدین یا په مور او پلار باندې او په خپل خپلوان باندې ای کون غنیان کوي مالدار یا غریب فالله اولا بهما الله ډیر لایق دی چې ته د الله خیال وساتې یو سړی دی غنی دی مالدار د دنیا دی کته زه په گواهی وکم نه ماته به zarar را ورسي الله فالله اولا بهما الله ډیر لایق ته د الله نه ویریږي مړه د غنی نه یریږي د دنیا د بدمعاش نه یریږي فالله اولا بهما او فقیرن او که غریبی ته دا شیخ ډیر چړګر دی نو که په دزه گواهی وکم دی به د کم دا شی ورکي نو فالله اولا بهما الله ډېر رحم والده په دې دوانو لستانا ستا ترس په دې غریب دونه نه سونه چې دا الله دی مولا معنی یاد کړي اولا ورا سمانه شوا ډېر لایق دی چې ته د الله نه وېریږي نه د غنینا ډېر لایق دی چې ته د الله او پروا وساته نه د دنیا د بدمعاش او کته غریب دې څنګه په گواهی وکم وستا په دون رحم نشته څونه چې د الله دې فلا تتبعوا الهوى پس تاسو تابعداري ما کوي د خواهشاتو انت دلو په انصاف کولو کې او کاړه وي خپل جبه یا ګرځوي خپل مخونه د حق نن یقینا الله پاک تاسو عمل کوي خبردار دی یا ایه الذین آمنو آمنو درېمه حصہ د سورۃ دا پدې کې درې بابونه اول باب تر 152 پورې پدې کې څو غټه خبره اوله خبره دعوت استقامت ته په ایمان 136 کې بیا دیار لس قباحتونه د منافقانو درېمه خبره تخفیف اخروی په 145 کې څلورمه خبره شرایط د توبې د منافقانو چاغه څلور شرایط دي 146 147 کې پنځمه خبره جواب د یو سوال په 148 149 کې ایمان والو ایمان والو یا ایه الذین آمنو امنو خطاب مسلمانانو ته شي چې نازل کړ دی الله په خوا په یو ځل او چا چې کفر وکا په الله او په ملائکو د الله او په کتابونو د الله او په رسولانو د الله او پر ورستنه باندې نو پتا کې سره د گمراه شپ گمراه لري سره د حق نه ان الذين امنوا ثم كفروا مخکې د مضبوطواله په ایمان ذکر وشو دلته د مزبذب خلکو حال بیانوي ایمان والو یقینا ها کسان چې ایمان راوړ دې ثم کفرون بیا کفر وکا بیا ایمان راوړ بیا کفر وکا نبی زیات ک کفر لرا من په دې کفر باندې مړ شو چر نه دې الله چې بخنه وکي دیوتا او نه روان کې دیولرا په سملار باندې څنګه یو ځل ایمان راوړ بیا کفر وکا بیا ایمان راوړ باور دی وای امنو منافقان ایمان راوړ ثم ارتد بیا مرتد بیا ایمان راوړ نو بیا مرتد شول بیا ایمان راوړ نو بیا مرتد شول نو بیا په کفر باندې د دنیا نه لاړل علامه قفال وای شمیر دلته نه مراد دې کې تخفیف اخروی دی چې یقینا د دیو د پاره عذاب دردناک آی کسان چې نیو نسی کافرانو لرا په دوستۍ ما سوا د مؤمنانو دې کې دوه صفات قبیحه د منافقانو چې نسی کافرانو لرا دوستان ما سوا د مؤمنانو نه آیا نو دیو لټي دا وې په خوا کې عزت دا وې سره عزت فین العزت لله جميعا ولکه کې ناشته فلا تقعدو ما هم دا وې سره وکې نه نه دا اهل باطل په مجلس کې کيو سړی ناشوي او دا غي په کفري الفاظو د خوشاله وي نو خوش ته کافر شو زکه کفر پر راضی ہونا کفر ہے بگفتم الگلی ناچه زبودم ولیکن مدت بگل نشستم نوریم دتا جمال هم نشین در من اثر کر وگرنا من هما خاکم که هستم دای جمال پا ما که اثر کرده الله والا سره کینا خوشبودار وشي ګل سره کینا نو ګل به خوشبو بدر نزي الذين يتربصون بكم دا کسان دي چې انتظار کوي پتا سما کنو کوي تاسو د پاره بره د الله تر طرفنا نوای اينو موږ تاسو سره مرګري او کوي د کافرانو د پاره صحیح ساز کبره خو ویل نه خود صحیح ساز یسبا نو ولې د ما قام را روان دې خو خلکو ته ز خپګه ما دې ما خام ما زه ته سیاسي منځو ما تا راشي اجي سي راشي هاي هاي قامو کو سالا یراون الناس او دا دا دا لیلت العرس آہا ہا کیا بات ہے نو ولې دی با د خپل کور ته څنګه راځي ته وای څنګه راځي قامو کو سالا کو سالا برازي نه نه خوب د دورک شي هر یو سړی بر یو ځای کې خپل ډنډه واغه کم یو ځای وو ها جاز باندې کې موږ لاړو نو چې کله هغه ډنډه ته نږدې شونه بیا هر مرګره کې همت پیدا شي یار نو ما د بل نمخ کې کېده ما بل د بل نمخ کې کېده چې دا ډنډه مخ کې وینو نو سړیا چې استاد الله سره ملاقات ده کم شهنشاه سره ستا ملاقات ده وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ نو مسلمان چې راځي نو د داړه په باغ باغی باغ باغ بای قام فالله دې موږ ته مونږ نصیب کړي نو مونږ دې چرته دې یار خپه خپه کېږي ما مونږ دې چرته قامو کو سالا دو پړق دے دو پړق مزبزب دی بین ذالک متردد دی پمیز د دې کې لا اله الا نه د مسلمانانو طرف ته ولا اله الا نه مستقل د کافرانو طرف ته یعنی پمیز کې دو پړق دی نه ادھر کې رہے په خپل ځانونو باندې دلیل ښکارا الله ته بس جواب ورکړي ان المنافقین یقینا المنافقان په پلان د طبقه د جهنم کې وي او چرې به بیان مې د دیو د پاره اندادیان درک ویلې شیخ کتا پړو ته درک پورته چې خېجه هغه ته درج وای پنزم تا سقر شپگم تا جحیم وم تا حاویا وقد تسمى النار جميعا او دې ټول ته جهنم جهنم ویل شي نار مرته ویل شي جهنم مرته ویل شي تسمیه د کل کای په سم د جز الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ایستله د نفاق نه اصلاح د خپل عمل او کومن ګله ولا ګله په دین د الله اخلاص کړ دې خالص کړ دې خپل دین د پاره د الله دا کسان به سره د مؤمنانو نه او زره دې چې وربه کې الله مؤمنانو ته اجر لوي ما يفعل الله بعذابكم سکي الله استاسو په عذاب دنیا کې ته چې چاله سزا ورکې نو دا درې مقصد دی یو دا چې لین فی به غیظا ته د غسین ډکې نو خپل غصه په سړې لقبلوی او ورکوي ډیر سراج المنیر وای وکان الله شاکرا علیم دی الله په شکر استون کو باندې علم والا لا